او نزولن دا یو کم څولختم صورت ده د سورته سواد نرس نازل ده د دې صورت باره کې مفسرین وای وای من اطول سور المکیه سورت اعراف په مکی سورتونو کې د ډېر وګت سورت دی دویم دې سورت کې خصوصیت دا دی چې اول سورت عرضت للتفصيل في قصص الانبياء دا لومبنه هغه سورت ده چې د پیغمبرانو قصې تفصیلی ذکر کړی دي دریم سورته اعراف هغه سورته ده چې دولس قسمه بيدینان دای ذکر کړی دي ابلیس قوم نوح سمودین عادین قوم لوط قوم شعیب چې موږ د صورت مقصد معلوم کو چې د صورت کې څه مقصد دی نو د صورت اعراف د مقصد باره کې علما ډیر زیات اقوال ذکر کړي امام بقاعی نظم الدرر کې وایي وای مقصد د صورت څه دی وای تقریر جمله من المقاصد اسلامیه تقریر جمله من المقاصد الاسلامیه دیر اسلامی مقاصد صورت ثابتئی کا اصول العقائد وکلیات الدین وقضیه التوحید والشرک لکه عقیدی خبرې شوې دینی خبرې شوې او توحید او شرک د دې باس شو او به وی عجیب خبره کړې ده وی والمقصود من السوره اعراض من اعرض عن الكتاب وای مقصد د صورت نه اعراض د هغه چاله چې د الله د کتابونو نه اعراض کوي وخالف الرسل او د پیغمبرانو خلاف کوي د امام بقاعي نظم الدرر کې ویلي دي چې د سورته اعراف مقصد څه دی بیان د کلیات د دین اسلام عقاید دی توحید او سنت او کلیات د دین او مقصد پکې تخویب ورکول دي هغه چاله چې هغه د الله د کتاب نه انکار کوي چې تاسو د مخکینو کافرو حالت ته وګورئ الله په څه چالو نو د بیقاعی صاحب د خبرې دوه مقصد شو چې صورت کې اصول الدین هم دي او صورت کې تخویفات هم دي دویم قول بعض علما وایي لکه المختصر په تفسیر القرآن الكریم هغه علما چې مجموعه لیکلې ده نو هغه وایي چې د صورت صورت مقصد څه دی بیان سنت الصراع بین الايمان والكفر وعاقبته من خلال عرض سير الأنبياء مع أقوامهم بيان سنة الصراع بين الإيمان والكفر وعاقبته من خلال عرض سير الأنبياء مع أقوامهم دې صورت کې د ایمان او د کفر مقابله او کوم قومونو چې د انبیانو مقابله کړې ده نو د اخیره غي اخیرنه انجام د دې علماو د خبرې نه دا مقصد معلومیږي چې سورته اعراف کې تقابل بین الايمان والکفر ذکر دی او سورته کې مقابله د قومونو د پیغمبرانو سره او دا غي ذلت یې صورت ذکر کړي دریم قول زمنګ د مشایخ خو ده الله دې رحم پیو کی زمنګ مشایخ وای وای سورته اعراف کې درې غټي خبرې بیانېږي یو تشجیع په دعوت اسلامی کې چې په نرتوب دعوت او کله کله انبیاء چې کړي دي دیم اتباع د کتاب او د سنت چې د الله او د رسول د خبرې اتباع وکا درې آیات کې ده دي درې مرد شرک شرک مکوا د څلور پنځوستم آیات کې دي او د انبیاء او قصې ذکر کوي چې هغه کې ډېر زیاتې فواید دي نو زمنګ مشایخ څه وایي چې د سورته اعراف مقصد څه دی درې امور تشجيع في الدعوة الإسلامية اتباع ما أنزل الله هو يدريم رد الشرك يوصل دا سورة اعراف ما وزل تلاوت کو او په دې مقصد باندې چې دې صورت کې د څه کوم یو موضوع ده چې د آیاتونو د غیسه ربط کیږي نو الحمدلله دې علماو چې څه ویلي دي دا ټول صحیح ویلي دي او الله زمون ذهن ته دا خبره راواچله چې د صورت ټول مقصد هغه ته رجع کیږي هغه دا دی چې بیان الدعوه الی الله بذكر احوال المنكرين اثنا عشر نوعا من المعاندين بيان الدعوة الى الله الله تعالى دعوت ورکه بذكر احوال المنكرين اغا خلق چې انکار د دعوت الى الله کوي دا غي تذکره دي صورت کړي دا اسنا عشر نوعا من المعاندين دولس قسم بی دین الله ذکر کوي نو دا اول نه دعوت ال الله څه دي شروع دي او به دولس قسم مشرکان ذکر کوي نو زما ته سوچ مناسب تدبر دې کې دې شي ته سوچو کې الله تبارک موضوع ذهن کې واچي الله دا خبر زمون ذهن کې راچلې ده چې صورت کې الله طرف ته دعوت دی اتباع د ما انزل وکا د پیغمبرانو خبره ومنه او د مخالفینو دولس ډلې چې د دعوت ال الله مخالفینو چې هغه ویل ابلیس او اخیرنه بلعام او دا قومونه دي سورته اعراف ټول دا موضوع ذکر کړي او دا چې دا موضوع موږ او تاسو ولیکو او یو یو آیات هغه سره راکو لکه تاسو وګورئ زبر دې کې لګ یو څو ټکی تاسو ته وایم اول کې ګوره کتاب انزل الیک دا د منهج د دعوت اتبعوا ما انزل الیکم دا د معیار د دعوت شو دعوت به د څنګه کې دا د دعوت وکه الله به لوت دی په تل د میزان کې به لوا چي ولقد مکنناکم فی الارض دعوت وکه الله به د زمکه کې خلافت راولي مخالفین به ډیری او ته به دعوت کې ولی زکه ولقد خلقناکم الله پیدا کړی نو الله ته دعوت وکه کنه نو به د الله د دعوت مخالف ابلیس او دعوت منون کې ادم د ادم عزت او د ابلیس ذلت واقعا په دې ذکر کې دا د اخیره پورې الحمدلله سورته اعراف دا مضمون ذکر کړي هغه آیاتونه چې هغه ته آیات د امثال ویلې کېږي په سورته اعراف کې د سیمه شور آیاتونه سورته کې درې آیاتونه دي مثال څنګه دی د قران په چل به ادب ویږي ورونو چې تاسو د قران سبات او سیاق ته وګورئ سبات دا معنا د مخکې د مضمون ته ګوره او سیاق دا معنا چې ورسته کلام چې الله ذکر کړی دی نو ته دې ته ګوره خاص کر امثال القرآن چې دی نو دا د سیاق او سبق او د مقصد د صورت صدا ډېر خلېږي زه اول دا مثال وایم ان شاء الله به ما چې ته ویلې چې د صورت پلانې مقصد دی نو دا مثال زه د مقصد او صورت سویم او به دا مثال د نږدې ممثل سره تطبیق کوم زمنګ الله دې توفیق راکړي او الله دې زمنګ ټول ذهنونه دې ته کولاو کړي مثال دا دی مخکې سبق ته وګورئ الله وای الله اوریز را دغه کیدا یرسل الرياح هواګان راوچتی کی او الرياح جمع ویلې ځکه څلور قسمه هواګان دي یو ریه سبا ده چې هغه اوریزه راوچتای سمادار کې ویل دي کنه دا معلقه کې نسیم السبا جات بریا قرن ټوله هغه ظالم په بل طرف ته لري دي ازمنګ دې ټکی سده چې یو باندې سبا دي باندې سبا د سمندر نورې سره اوچتای دویم باندې شمال دی څه شه دی ځکه باد جنوب او باد شمال داسې لګیدو نو باد شمال وريزي جمع کوي او باد جنوب وريزي څه کوي جدا کوي یو څلورم قسم باد دې چاغه ته ویل کېږي باد دبور چې هغه بیرته دا ورېځې جدا جدا کوي نو الرياح الله جمع راوړه ځکه کبا دې سبا دې او که شمال دې او که جنوب دې او که دبور دې و د ټولو انقلاب را وستون کې څوک دې الله نو ار يرسل الرياح او يرسلوي په اله مصارع راوړه اشاره دې ته چې الله نوی نوی هواګان را لېږي بین یدی رحمته آیات سمخ کې ویم چې به مثال باندې کوی شي بین مخې ته وای او یدې دم مخې ته وای خو دې کې تاسو ویلې دي چې بلاغت کې دې کې به تجرید کوي بین یدې رحمتي مخ کې د باران او باران معنا رحمت معنا څه نه باران دغه باران کې د الله رحمتونه راوړيږي حتی اذا اقلت دا اقلت خپل معنی ده راوچتول د ابو ذر بارکه چې راځي ولا اقلت الغبره او د خړې زمکه نه دی راوچت کړي الته اقلت په معنی د څه شي سره راځي ها اوچتوالي څه شي معنی د راوچتواله صحاب رز سقالن چې غدرنۍ په وبو باندې ګوره الله رب العالمین وای دی مثال باندې وزن کوي کوي کله چې په مثال پوه شئ زبه ان شاء الله تطبیق د مثال د په دوه طریقې وایم یو د مضمون د صورت سره او دویم د مضمون د آیات سره مثال دا دی لک قلم بند کړي او توجه وکړي هغه دا دی چې ګرمي جوړ شي ناڅه په الله رب العالمین ورېز راوچتي کی څه شی راوچتي کی دا ورېز باندې سبا راوچتي کړلې دلته دې ورېز وتا باندې شمال ودرې د دای یو ځای کړي چې یو ځای کړي باد جنوب ور پسې شو او بس هغه دا ورځې په دې دنیا کې خورې ورې کړي باد د بو رواله ټوټه ټوټه کړي په یو ځای باران وشو په بل ځای ونی شي دا ورځ چې راوچته شو نو دا په اوبو درانه ده ځکه ورځ ته سمندر نه راوچتيږي دا ورځ را دي زمکه باندې دا ورېځي باران یو زمکه لمد شو که خیلم کړی ورونو زمکه چې کله لمد شي نو زمکه دوه قسمه دي څو قسمه دي دوه قسمه یو زمکه ده چې هغه ته ارض طیبه ویل کیږي پاکه ځمکه پاکه ځمکه څه ده چې هغه کې خوره نه د مالګې اثر نه بل پکې نه عامه مټه ځمکه چې نو ماشاء الله غو خسته فصل راو باسي دیمه ځمکه ده چې قران هغه ته خبيثه ویلې ده والذي خبث او عبد الله ابن عباس هغه ته سبخه ویلې ده دا خورنا کې زمکه ته وي بیکار زمکه ته وي ګور باران وشو پزمکه باندې یو پاک زمکه د خپسلې راويست او دویمه ناکار زمکه ده نو هغه څه ترخی اندواني څمړغونی څمارکونډي او څه ازغیدار بوټي راويستل الله وای دا مثال می ته آیات می ته ویو زدا الله شکر مو بس او دې کې لږ سوچ مثال باندې پوښوي اورې سره اوچت شو په ډیرو انقلاباتو پټی ته راورسېدا په دې پټی بارانو شپ دې بلم وشو د دې یو پټی زمکه خدا هغه خسته فصل راويست او د دې بل پټي زمکه پورانا کده هغه غلط فصل راويست خبره باندې نه پويږي دا آیات دې مثال له لوي سوچ وکړي نو دا آیات دا ان شاء الله موږ د دوه طریقو سره لګو یو د مقصد د سورته عرب سره لګو چې ما تاسو ته ویلې چې د سورته عرب غټ مقصد څه دی الدعوة الى الله واحوال المنكرين المعاندين الله طرف ته دعوت او هغه خلق چې هغه دعوت نه مانی نو ځنې خلق دعوت مانی او ځنې نه مانی نو دلته یو سوال راځي یخي وي کو دی وي له خوب وتختوي دلته څه شی راځي سوال راځي دا دعوت د چا دی ها د الله طرف ته دی کای څوک انبیا او کای د څنګه د آسماني کتابونو نه نو دا ټول خلک ولې نه مانی چې څه مانی او څه نه مانی نو الله مثال ذکر کو چې دا باران د اسمان نه دی یو شان یو بوریږي ته ګوره بازي پټې ګلې لالا راو باسي او بازي پټې څوکي مرکونډې راو باسي نو دا د وګو فرق دی او د باران فرق دی کله د زمکي فرق دی د زمکي فرق دی دغه شان د انبیاو دعوت دی مخلوق ته د دې انبیاو د دعوت مثال د باران د وګو دی دا ټول خلق ته دعوت ده او د دې مخلوق د سینې د دې مثال د زمکه دی نو چې زمکه خاين فصل خره وباسي او چې زمکه خراب وي نو فصل څوکي خراب راوباسي نو دا کم خلق چې دین مني او دا کم نه مني دا نه د آسماني کتاب نقصان دی او نه د پیغمبر نقصان دی دا د خلکو خپل نقصان دی لکه څنګه چې وبد اسمان نه کېدلې د وبو نقصان نو د پټي نقصان نو دغه شان د خلکو نقصان دی مثال باندې کوی نه شوي دا د مضمون د صورت سره دی لیکن دلته نږدې د مضمون د دغه سچې لګي د دې آیاتونو سره نو هغه د سیده چې دا د قران د مضمون سم لګي ځکه صورت اول کې څه ویلي اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم نو بیت سي الله ویلي غایات ته لګو ګورئ نو دلته سوال راغی چې دا باز خلک اتباع د منزل الله کوي او دا باز نه کوي کې دې شي دا د قران کې څه کمی کې دې شي دا د نبی د منهج کې څه کمی نو الله ولدلته مثال ذکر الله ویل باران دی نو قران هم باران دی او کسویبن من السماء باران یو شان په کلی وشو دې کلی کې بعضې خاورې چې هغه صحیح ښه فصل را زرغون کړي او بعضې کلې خاورې خریدې هغه مرکوډۍ را زرغون کړي دغه شان قرآن عام دی خو د بعضې خلکو زړونه ښه دي نو هغه د قرآن نه فایده واغسته او بعضې خلکو د هغو زړونه خراب دي د زړه پټې خراب دی نو هغه د قرآن نه فایده وانه غسته عبد الله ابن عباس دا قول ابن جرير تبري ذکر کړی دی د دې آیات دلان دی عبد الله ابن عباس د د په مکه کې دا تفسیر وو کله چې نبی علیہ السلام وفات شو دا یو علمی خبره ځان سکینه وې ځان کې نو په مکه کې د قران مدرسه عبد الله ابن عباس جوړ کړه او د دې قوي شاګرد مجاهد ابن جبل مکیو او په مدینه کې دار التفسیر د ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ د چاو د ابی ابن کعب او د زید رضی الله عنه عراق کې دار التفسیر د عبد الله ابن مسعود یمن کې دار التفسیر د معاذ ابن جبل او دا دار التفسیر په دې طریقه باندې د مدرسو د درسونو ابو شحبه داغه کتاب دی الاسرائیلیات والموضوعات مقدمه کې دا لیکلي دي مرداویم التفسیر والمفسرون کې لیکلي دي او قطبین د مقدمه کې چا یو زمینه لیکلي ده دا کې دي او دا صحابه را دستي دي پلانیزه کې د پلانی مدرسه وا پلانیزه کې د پلانی پلانیزه کې د پلانی عبد الله ابن عباس یو ځل درس کاو مکه کې مجاهد ابن جبر مکی هغه را پاتې ده عبد الله ابن عباس دا سورته دا یا تو یو او څونه خوان به کوي چې مکه کې د عبد الله ابن عباس مدرسې او د نبی رسول الله د ترزوی او هغه صحابي چې نعمت ترجمان القرآن ابن عباس یو هغه قرآن شرح کوي او سړی ته ناستی څومره مزه به کوي هغه پاک خلکو دا غي خلیم پاکي وي زړونه هم پاکو نن زمونږ ذهنونه او زړونه او زمونږ خبرې دا ټول مونږ په ګناهونو ورنه نه استلې دي نو دی وجه نه زمونږ خبرې د سچاپ سین خلی نه او دا وی وی و خبره هغه به د زړه کې د سلاره کوله زمونږ نو کله چې زمونږ زړه صحیح کړه نو به زمونږ خبرې د نور جوړونو کې لاري کوي او چې زړه زمونږ خرابي نو هغه به څنګه د خلکو جوړونو کې کار کوي هغه مشهور شعر دی وای طبيب یداوی او طبيب مریضو وای چې کله ډاکټر د بل علاج کوي ډاکټر خپل پاګي بيماري باندې اخته غزالی له سړی راغلی و دا صوفي دی عالم دی غزالي هي علوم والا او ته ول دا بچې مې دم ک چې مالګ نه خوري او ته سبا یې راواله نن مې ته ټیک نه دی سبا چې ول راوست دی هي علوم کې دا قصه لیکلې ده نو سبا چې ول راوست نو ماشوم یې راوست ورته ویل یې بچی هغې ویل څه وی وایي دا مالګه خطري ده ضرري ده دا به نه خورې ځکه عدو نه بیز دا سم سپین دشمن دی د دې نه به ځان وساتې وایي ځه نو هغه پلار یې ورته وایي د الله باندې زه دې دونه هغه باندې نه راو دا به یې ته پرون ویلې کنه نو امام غزالي ورته وایي چې پرون یو پلیټ مالګه ما خوړلې و نو چې ما مالګه خوړلې وستا بچی خو دې څه منې کوو د الحمدلله دا د دین د مشرانو دا خبرې نه دي د چې د زړونو پورې خلی هغه دا و چې دا غي زړونه خو زه ګناګارې م په بوجو بوجو ګناونه زما دي زما خبره به کسې څه اثر وکړي زه الله دې ستاسو زړونو ته ورننه باسي او الله دې زما مثله وکړي اللهم اصلح حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا الله دې من باندې رحم وکړي او الله دې زموږ ګناهونو ته نه ګوري عبد الله بن عباس نه مجاهد ابن جبر مکی ته پوښتنه وکړه شیخ د دې آیات څه مقصد دی چې ول بلد طیب یخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نکدا نو عبد الله بن عباس وتوي هذا مثلنا سوي وایي هاذا مثلنا ضربه الله للمؤمن والكافر دا مثال دی الله د مؤمن او د کافر سره بیان کړی دی څنګه فالمؤمن طيب وعمله طيب د مؤمن زړم پاک دی او عمل هم پاک دی کل ارض طیبه مثال دا خیز مکه دی نو په ثمرتها خبيث دا دې مې هم پلیتې د مرګونډې چې د تخه هندوانه چې وته ویلې کیږي نو عبد الله ابن عباس وایي دا مثال د مؤمن او د کافر سره دی نو یا مثال د مؤمن او د کافر سره ولګید یا مثال د دعوت سره ولګید او یا مثال د قران سره ولګید اوس به معنا وکمام لا یخرجون روباسی الا نکدن مگر بیکار بوټه مرکوندی کذالک نصرف الایات د مې ایتون الله وی بیان کړ زدي مثال کې سوچ وکړه او لقوم یشکرون شکر گزار شه من به څه شکر د دې ادا کړو ها د دې آیات نه به منګ د قران د سیوی و چې د قران ځان ته متوجه کړي نو د قران نه به پند اخلي او دا موږ اصول القران کې ویلو چې دولس ته دي دي چې په هغه چا عمل وکړو نو دا اسباب الانتفاع بالقران دي یو په هغه کې دا دي چې التاثر بالقران دا قران به ځان ته متوجه کې او به به د قران نه پیدا دي فی حیاتکم الدنیا عمر په جړا شو عبدالرحمن ابن عوف په جړا شو صحابه په جړا شو خوراک ته پاتې شو او کله چې بدایا دن را چې د الله ظالم نه خوخیږي د الله کافر نه خوخیږي نو عمر رضی الله عنه بداویل اللهم اغفر لعمر ظلمه وجهله یا الله تعالی عمر ظلم او جهل او کفر الله تعالی عمر وبخیر قران به ځان ته متوجه کول دا نه چې شرک آیاتونه راشي او ته د مکی کافر دي او منافقان راشي او ته د مدینه دي نو بیا د جنت آیاتونه خو صحابه دي نو سر کې به څه پاتې شو نو دې آیات نه به موږ څنګه شکر الله وې دې مثال دې دې نه شکر او زغه کوي شکر په دې طریقه دې ورونه د زړونو مثال د فصل دی د ځمکې دی د زړونو د سینې مثال د څه دی خدای وو خوځوي د ځمکې دی د چا زړه چې خي نو دا غي علامه ده د چا ځمکه چې خي نو دا غي علامه ده چې هغه کې خبرټي کیږي او چې کوم ځمکه خراب وي نو دا غي علامه ده چې هغه کې خراب بوټي کیږي نو کوم زړه چې خي نو دا غي علامه ده چې د الله کتاب ته ناشتي نو موږ دی وخت قرآن ته ناستیو موږ د الله کتاب ته ناستیو یا الله تعالی ډیر شکر دی رب العالمین چې زموږ زړونو کې تاسو کتاب د الله زیر اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك الرضا الله زموږ ناراضي شي الله زمونږ ډېر شکر گزار یو سلام شکر قبول کړي یا الله داسې خلک شته دی چې هغه د سپي لمبۍ د هغو خدمت ته ناست دي یا الله داسې خلک شته چې هغه د زناګانو اجرت ته ناست دي یا الله داسې خلک شته چې د هغو رزق په قتل د مسلمانانو کې دی یا الله داسې خلک شته چې هغوی ټوله ورځ دروغ وایي یا الله داسې خلک شته چې هغه کوموډونه او ګندګیانې صفا کوي الله ستا کتاب ته تمام کېنولو ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء من یرید الله به خیر یفقهه فی الدین عبد الله بن مسعود چې به د قران طالبان ولیدل نو یو ځل به بازارینو ته چغه کړه وای ها اولای یقتسمون میراث محمد صلی الله علیه وسلم دا جناب محمد رسول الله میراث تقسیمه عمر رضی الله عنه چې به د قران طالبان ولید نو عمر رضی الله عنه به ویلي مدارج السالکین کې ابن قیم ویلي دي او ډېر عجیب خبره کړې ده وای مرحبا بینابیع العلم ومسابیح الدجا دا د علم چینی دي د طالبانو او دا د تورتمونو دی وی دي او خلقان سیاب سید کپڑے په سړی خو جدد القلوب بالایمان دا زړونه په ایمان باندې تاسو دي ریحان کل قبیله دا د ټول قبیلو کې شمالي دي او دا یې خوشبوئی ده زموږ سره ته یو خارج کې یو ورکوټه مثال وایم دا مثال د چې مثال وي دا ډېر خوان کوي نو به تاسو په لقوم یشکرون باندې پوه شئ خختم لیدلې دي خسته پیژنې څه شي ته وای د دیوالونه چې کېږي دا ته یې څه بل څه نه وی وای دا مخامخ چې لګېدلې دا سرې سرې دا خلک چې لیونی کړي دي چې ما ډېرې خطې یو بل باندې کې نه پدې او بل وای ما ډېرې کې نه پدې او په دې نه پوي چې سل چا ته خختې کېږي او تک یو خوب پکې کېږي او که بلې زمکه دا سر ولګي یو خوب پکې کېږي او دا خخته د سنه جوړيږي د خاورې نه عجیب مثال دی تاسو به نه ډیره فائدہ واله ان شاء الله جوړیږي د څنګه د خاورې نه جوړون کې ته فتیره وای څوک ته فتیره وای څوک ته خسته وون کې وای یو سړی دی یو پټه دی یو سنچه ده دغه نه خسته جوړه رانه په یو بټای کې د خسته څه شو په خسته د خسته په یو قیمت باندې خرڅ شو چې په تولید زر روپۍ باندې ټرک دی واغسته را دی وستا څخختې جمعات ته جوړو د جمعات محراب کې ولګې دي او دا څه دي لیټرین جوړو کموټ کې ولګې دي یو وخت سره د یو پټي خاور ده صحیح ده کنه او یو سړی جوړ کړی دا په یو پټي کې پخ شوی دا او په یو گاډي کې راوړی شوی دا او په یو ریټه کسته شوی دا خو د جمعات محراب کې چې لګې دي هم خخته ده او د لیټرین کموټ کې چې لګې دي هم خخته ده عزتمند کومه یو ده تاسو الحمدلله د میراب خختي وې ځانونه و پیژنې او کوم خلکو چې قران او حديث پرې خېره دغه کموډ او د لارو خختي ګاډي به بيزي راځي او سبب مردان شي ختمه بشي الحمدلله قسم په الله من کله ویو چې د الله ته په چغو چغو د خوشالۍ نه وچاړو چې یا الله چیرته منګو چیرته ستا کتاب یا الله چرته منګ او چرته قران ذالک فضل الله یوتیه من یشاء الله دې زمونږ خوشاله شي عبد الله بن مبارک یو ځل دا قران را واغست او په دې دوه مخې خپل رقه کې ابي عبد الله بن مبارک په چغو چغو وجړلې چاو ته لري مبارک را ودی جړل ولې او دا قران دی ولې خپل عبد الله بن مبارک وی قران و جوړولم وی قران څنګه و جوړولې وی څونه خ کتابو او د دنیا مالدارو خو خلکو ته ځلا سواغست او غریبانو ته قران پرې خورخه شکر دې زما ورونو چې دا د قران درس په ډیرو روپو نه ملاويږي چې زمونږ غریبانو نه په پاتې وي شکر دې چې دا د چا په خایس نه دی کله مونږ دې تور تور نه په پاتې وي او شکر دې زما ورونو چې چا په نسب نه دی کنه ډیر د کم نسب والا خلک د تباہ او برباد وي هغه تور تور خلک هغه تور تور خلک محمد رشید باچا راغله او د دوه زامنو سره او درې ګنټي عطا ابن ابي رباح ته ناسو او هغه درس کو چاوته باچا راغله باچا راغله هغه ته به التفات نه کوي راغلی نه ناس په ډیر طالبان دي نو دغه خپل بچي هارون رشید امین او مامون دا د بچیو او ته ویلې بچو تاسو خپل پلار پیژنئ د دنیا بادشاہ دی نه یو تور الګ ته ناس دی او درې ګنټې کې هغه ټیم نه وځي بچو علم زده کوي چې الله د عزتونه درکې ښه بس هغه دواړه وسل د پرې خو به جواب پس دی عالم ولېګ چې رشد اصلي دی راوستي دلته ورځ دواړه ختی د برګونی امین او مامون چې پلان راووت وي په څن ختی دی وای د استاد په څپلو باندې یو وای زبې سمو او بل وای زبې دغه کوم او ته چې په دې جنگ ولې کې نه دا به زما بچی نه دی زما ورونو ډېر زیات قدر د الله دین کې دی خانه کعبه تک تور کور دی او د سیمټ هم پکې مضبوط نه دی لګېدلی او خواته غټ غټ بلډینګونه دي په غټو بلډینګونو ته څوک ګوري نه بلکې چا کې چې لږ ایماني او ورشه بلډینګونو ته وګوري وای دي خلک چې د بیت الله بې عزتي کړي دا شی نو ته جوړول خو دین ته را پور شوی دی د کم زینه چې دین خور شي د ګډیر زیات کمالي الله سبحانه و تعالی دې من شکر گزار د دې نعمت وګرځي ابراهيم نخعي او قول دې ابن کثیر غالبا سوره یونس کې راوړل دي وای کوم عالم او طالب او قاری چې الله د قران او حديث یاد کی او به په دې رضا نشي سر ته باندې مولل ته به ته دا بچي باندې د علم وکړه دی ویل علم کې ما څه به میته نو تا کې څه به میته نو څه کوي هغه وای وای کوم عالم چې په قران او حديث راضي نشو نو كتب الله الفقر بين عينيه الى يوم القيامه الله به قیامت ورځ پر ذلیل او رسوا محتاج ودی کی خان نصرف الآیات لقوم یشکرون دې یشکرون کې دې نقطې ته اشاره ده دې مثال باندې پوه شئ دیم مثال صورت کې وګورئ و پندوس آیات ته وګورئ دا څوم آیاتو منګه مخکې آیات لري خېلې کنه بلکې د دینه د مخکینی آیاتونو قالت خلو فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار دې آیاتونو ته مبکات العابدین ویلې د نیکان خلک نو زمنګ د دین مشران د چې بده آیاتونو ته راورسېدل نو د څه په چغو چغو به چړل خدای آیاتونو به سم چړول ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اذا زلزلت الارض زلزالها دی آیات ته د څه چغې استلې وي چې بچي او خزي راونیو وتوی بابا څه چل باندې او شو خوب کې ویلې دي هغه ته وای ستاسو بابا غسړل دي چې خوبونو کې ریږي اب کانی سورۃ الزلزال سورۃ الزلزال وچړولما دا آیاتونه چې دي نو دا سوره مبکات العابدین آیاتونه دي الله ویا خلق چغی نسبت د دروغ کړي زمونږ آیاتونه ته یو ګنا دیم واستكبروا عنها تکبر کړي تکبر څه ته وایي بکر الحق وغمت الناس حق پټول او د الله مخلوق ته سپک کتل نو رب العالمین وایي کله چې دا مړ شي ځکه د دې انسان د دنیا نه چې وزي نو دې انسان ته دوه قسم حالات راځي څو قسم حالات راځي دوه یو هغه حالت دی چې د انسان مړ کیږي نو مشکات کې حدیث دی د برای ابن عازب رضی الله عنه چې دې ته ډیر ملائک راشي مد بصری یو تکینی بی دین انسان یو بل ته وی ورشه دی پلیت نه روح راو با سبل وی ته ورشه اخر په یو کری شکل کې وتراشي او ته وی یا ایتها النفس الخبیثه کانت په جسد الخبیثه اے مردار نفس د کافر چې ته په مردار د کافر په بدن کې وي اخرجی راوزه د دینه او روایت کې دا دي چې ورب عليك غضبان عليك غضبان الله د زړه سر غصه دی او دا روح چې دروباسي نو څنګه روباسي عیسی علی السلام ویلو وای دا د کافر نه چې روح وزي وای کشات تصلح بيد القصاب حیا لکه قصاب چې د ژوندۍ ګډ نه د سرمنده سره وباسي یا الله نو چې څونه درب کوي د زمنګ د سرمنه د دسې دی یو سړی په سیخ کې ونی سی او را دی کی زمنګ زړه شلېږي د دې سره وای کافر نه د روح د سیوسی او دویم عیسی علی السلام ویلو وای لکه یو دین بخار کې یو کوکر کې چې تا یو مرغۍ بند کړي او سر دې څه بند کړي او د لاندې نه دی او ته ور لګولې او لا يموت فيستريح دا مرغې مړکیږي نه چې دمه شي او ولا ينجو فيطير خلاصيږي نه چې والوزي او دا ور پسې ګرميږي او دا دیک په دکی او دا په دا طرفه کې وای د کافر نه دا روح د سره استیش بس روایتو کې دي لکه یو ازخدار ونه چې مالو چو کې د سیو یو به تراکاږي وسیله ابن اسقع رضی الله عنه ویلو ویل معاینه ملک الموت دا کافر چې د ملک الموت ویني نو اشد من الف ضربتنا دا به دومره زور ولور کی لکه دا چې یو میدان کې چلی او زر کسان وته ولاړی او په یو زل په زر گزارونه د تورو کې استاد څه خل د دې بدن کې بس روغ ځای پاتې شي او به چې کله دا روح ته وځي جناب محمد رسول الله عليه السلام وي دا یو ملائکه دی بل ته ورولي دا ګندر والا غبل بل ته بل بل ته لړ شبر اسمانونو ته وخیږي وته وای څه دی وای د پلاني روح دی وای د بر راحت کې زیان نشته نو به دا ځای له وګرځي خطر او د وو زمکو لاندې سي جین ته ورسیږي لا تفتح لهم ابواب السماء دای ته وکولاو نشي یعنی د دې روحونو ته یا د دې عملونو ته ابن عباس وی د دې دعاګانو ته او تفسیر خازن وی وی د دې معنی دا ده چې لا خیر ولا برکت فیهم د کافرو کې نه خیر شته نه کې برکت شته دی نو دای برزخی حالت دی نو به چې کله د غشی دا د غل ورشي جنت ته ورشي حشر ته ورشي به به الله رب العالمین دا دو زینه تیار کړی الله به تاسو کوي د سبا جواب نه ترې د میزان ته بوله دا عمل اعمال ورورتي فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا هغه به مت وزن ونکي په شرات باندې به پوری وسی هغه به کونډه ورواچي جهنم ته به وخرسي به بدای مالک ته وای څوکیدار د جهنم ته الله نه وغواړي چې یو ورځ خو الله مونږ ته عذاب سپک کی کنه امام ابن مردوی او ابن ابي حاتم یو روایت راوړی دی وای الله به تزر کاله بعد وای اخسو فيها ولا تكلمون سپو پرې شي چې ما سره ور دي خبرې ونه کوي دا حتی یلجل جمل فی سم القیات دا مثالم دی او دې ته تعلیق بالمحال وي څه شی دی مثالم دی او دې ته تعلیق بالمحال وي جمل راغله دی او بعضی نسخو کې جمل راغله دی جمل هغه پیړ کې بل ته وي چې دا پلونه په تړلې الله دې تاسو بوزي سعودي له په دې ریاض کې یو غټ پل دی ډېر زیات لوی دی تقریبا څلور پنځه منټه کې به گاډي ورته لري او به ټول پر رسو باندې تړلې کته پیلري میلري ته نشته دی جسر معلق وته وي دا غټ غټ پلونه چې په دې غټو غټو کېبلو باندې تړلي نو الله وی کداغه کېبل دا د ګندلو د ستنې د ستومي د سوري کې ورننه وته نو زه ته هم جنت ته ورننه وځي په دغه کېبل په دغه ستومي کې ورننه وته نشي نو چې ورننه وته نشي نو کافر ته باندې جنت حرام دی ابو دردا رضی الله عنه یو ځل جړلې چاته ویل ابو دردا ولی جاړي وای قران کې الله وایي چې وای منکم الا واردها یو ځل به جهنم له ټول ورسي ثم ننجي الذين امنوا ونذر الظالمين فيها جثيا به به د مؤمنان خلاص کو د جهنمین د کې پړ مخې پراته وي وای ما ادري اكون من المؤمنين ام اكون من الذين جازوا على الركب ماته به پته نشته ده چې زبه د مؤمنانو کې مو کنه به ډونګو چې د جهنم کې نسکور پروتي زبه به دې کې ما او دویمه معنا جمل ویلې کېږي غټ وخته نو دا غټ وخه کله ګاندلو د ستنې دا تار چې پیچي ستو مې وته وی کڅ شي وته وی کله په دې سوري کې ورته نه وته نو زته بم د جنت په دروازه ورنه نه وسی او که ورنه نه وته نو دغه جهنم کې پرې وځي دی آیات کې دته تعلیق بالمحال وي او دای مثال ورکړی دی خدا مثال د محال سره ایورونه لکه څنګه چې په دې وړو کې سوري کې وخ نشنه وته نو دق شان کافرم خنه جنت نشنه وته د مثال مقصد دی دا کافر ته ولی الله د څه غصه دی الله وی وکذالک نجرز المجرمین دې ګناګارو نو دې به کوم ځای کې دی رہی جهنم کې نو یو سړی چې یو ځای کې نو هغه له درې څیزونه پکار دي د ژوندۍ د پاره یو له تلای پکار ده تو شک چې وتوي اسپنجي د تلای ته تو شک چې دې په پری وسی او دویم دل بلسن په کار دا چې دې په ځان را واچي او دریم دل یو بالغ په کار دی نو الله د جهنمی تلای او بلسن او بالغتون ذکر کړي اتباع نه منکر داغه حکم ذکر کوي او داغه واقعا ذکر کوي چې دا څوک دی بلعام نومې دی او څوک چې دا د یمن وو او څوک دا د کنعانینو نه وو د دې باره کې مفسرین مختلف اقوال ذکر کوي بعض علما خو دا پیغمبر وای به د څه شو ماوردی په سخرت کوي وای دا څه وای وای تاسو د څه بی دینه سړی الله نه لګه کوي دا بعض وای دا وتلو علیهم نبا الذی وای دا د امیه ابن ابي سلط ثقفي بارک نازل دی چې دا امیه ابن ابي سلط ثقفي دا وای هغه سړی وو چې وای نبی علیہ السلام به د شعرونه ویلي وای چاته ویلي چې دا کافر دی وای رسول الله ویلي چې امن شعره وکفر قلبه شعر د ایمان دی او زړه د کافر دی یو قول دی بارک علما وی وی دا مستجاب الدعوات او دا د تورات حافظمو او دول سو طالبان دول سو طالبان به موسو وی قارون د روپۍ ورکړي چې ته موسی ته خیره وکا چې الله ته موسی نه سپې جوړ کړي وای ته ویل چې الله ته موسی نه سپې جوړ کې وای صلی الله رب العالمین د دنس په جوړ کړ او دویم قول دا دی چې نه سپین دی جوړ شوی نه دی خو خوی خوی د سپی دی دی آیات کې الله یو مثال ذکر کوي اول خو الله د جرمونه ذکر کوي یو دا دی چې پن صدقه سل خدای ته وي چې د ګډ نه سرمن وباسي د دې آیاتونو نه د سی وته لکه د ګډ نه چې سرمن وباسي او لسم ولقد درعنا لجهنم دا ډېر بیمارې نه دي کې راغلي وي دې آیات کې الله رب العالمین دو سبب ذکر کوي چې په هغه مولا تبا کیږي یو دا چې کله مولا دنیا پرس شي او دویم دا چې کله مولا خواهش پرس شي بس دې دوه خبرو باندې مولین ډېر زر دوکه کیږي مولا سره پیسې ته نه ټینګيږي او مولا سره د خواهشاتو سره ډېر زر دوکه کیږي الله دې موږ د خواهش پرستۍ او د پیسې پرستۍ نه وساتي الله دې موږ صحیح دین پرست جوړ کړي الله وې د مثال په شان د مثال د څه ده د سپیده ان تحمل عليه کته دې په بار کړي يلحس جبر او باسي او پرشيږي او تترک وو کتی پریدی نو یلحس بهم پشیږي او الله وای دا مثال دا هغه خلکو دی چې زمونږ آیاتونو باندې تکذیب کړي دي ورته آیات کې ورونو لږ ذهن متوجه کړئ تشبیه ورکړی دا د بد عمل مولا سیبو د سپی سیب سره د څه سیو له تشبیه ورکړی ده د سپی سیو له تشبیه ورکړی ده د خو مولا نه دی د خو سم سپی دی وای ته به د مولا ګمان کې او سم ګل ډیر سپی دی ور او به دی خوري دیو جن الله سورې توبه کې وای چې ډیر مولا نه ډیر پیران د خلکو مالونه خوري او دی خلق د الله د دین نه منی کوي حیات الحیوان کې دیمیری لیکلي دي وای د بد عمل مولا تشبیه الله د سپي سوال کړه وای زکه چې په سپي کې یو څو خصلت دي یو خصلت په سپي کې دا ده چې دا ګندګي خوري یاکل البول ګندګي خوري دا سپی چې د یو بل سره ختی او په خپل هم جنس باندې حمله کوي یسوت علی جنسه د یو سپی بل سپی بدی شي بل دا دی چې سپی چې دی یتنازع للریاسه د مشرۍ لپاره جنگ کوي دا نه غواړي چې د بل سپی راشي او غپو کی او بل دا دی چې سپی بول کوي وي خپل چې دی چې پلیت نشما او په دې نه کوي چې دا نه جسل عین دی بل دا دی چې عادت د سپي دا دی چې یکب راسه و یرفع ذنبه سرخ کا تکیو لکیو چې تکړی او رواني بل دا دی چې د سپي راحت نه وي دا تشبیه ورکړه د چا سره د سپي سره سپي کې دا د غلي راشه ته د خپل زمانه بر عمل مولانو ته وګوره دا یو یو د سپي ګند صفت سپین یاکل البول ګندګي خوري مولا چې بد عمل شي بس دې د جهنم مروري د حد من مزید غږ کوي چې زیاتول غواړي په دې نه وي یقول لدی پوي کې خوري او کې سپي به خوري په دې تور کې وایي نو درکې سپي خوې دې دیم دا دې د سپي چې الټي وکی او بیرته خوري وهكذا حال اهل البدع د بدعتینو د عادت دی څنګه نبی علیہ السلام وی چې چاته دی یو شی وبخه او به ته اخلي وای کل کلب يعود في قيله لکه دا چې خپل سپه ولټي وو کې او به ته خوري تاسو به لکه توجه کوئ دا بجلی د کله وځي او کله راځي خپل کار څه کار لري العائد فی الحبه فی حبته کلکلب یعود فی خیه د ساتین چې کی څوک ساتین وای راجم شي لکه سخات دی سخات سمره د الله د دوی قهر باندې اخته کیږي په باو به سختی د الله په قهر باندې اخته شو هغه ظالمان له سم چلونه مرزي چې غریب سړی مړ شي وي یو دوه ماشي جنگیدلی دي او چې د مالدار مړ شي وي جاز دی غلې دی لا پروزه وخته دی د خپل ګړه کې نسري به دوی د سکینی من لیدلی دي دا یو تن به قران راوالي او هغه کې به څو روپۍ نو به یو بل ته وای دا مال قلیلا العائد فی حبته کلکلب یعود فی خیه دیو جنا عالم وی یو پیر سی ویلی دی او خوندر وی زه سی وی بدترین از خلق خدا کفار است د الله پر ټول مخلوق کې د کافر بدی شي وبدترین از کفار منافقین است او منافقان نو د کافرو نه سخت ضررین دي او به وي وبتدین از هما مبتدعين است او د دې دوړو نه بدتر خلک د دې تین دي وای زیرا کې مبتدعين سدان اهل دوزخ است وای د جهنمین سپی دي نو بس يعود في قيله وهذا حال اهل البدع څوک په خپکی بدعت دی فری دي زمون په څه دي بعضی ملګری وایي ربي د دیم په خپه چې خپه شي خو فری دي دي کړه مونږ خو ته ویو ته انسان سپېلې د سپو په خې څه لکه دویم دا دی یسوتو علی جنسه سپې په خپل هم جنس حمله کوي دا ظالم بل چا سینې او چې ته خپل رسول یې دې سوال خري اله کته چې ته بل چا څوک وینې الله بندا بل دا چې دا تنازع د ریاست لپاره کوي د یو طالب او مولا چې یو خبره وکړي دی او څه خلاف کوي ولی کوي ما ته به خلک وایي چې تا ولی دا خبره وڅ پورې نه کولې تا د کدو پانی ویلې وي زما دې خلکو ته څه وایم او بل دا دی وای سپې چې بول کوي کنه نو خپل چتای چې پلیت نشما او دې ته نه ګوري چې دا نجس العين دی د اهل بدع بم د سي مردار د یتیم مال بخوري د نبی د سنت خلاف بکې د قران د نصوص بکې او چې شکل به د سي جوړ کړي ته به پرون د جنت نه راوته دا یبول و يرفع رجله لئلا ينجس بلدا یکب راسه سره کته کړی او يرفع ذنبه لکه چته کړي دا چې نبی د دین د اسخات ته ناشتي به ته وګوري د کټکه به ته یچ د څه به سر کته کړي چې څوک وابي تعریف نه یو غږ را باندې ونی کی او بل دا چې د سپی اړو راحت نه وي د بم ټول ورځ چې ته یو طالبي په دې سره درمه کې برواني یو څو د دې درس خلاف بچوم کو دا بل بچوم الله وای وای کوم مولا چې خواهش پرش شي حسن بصری به ځکه ویلي چې دا شر دا ان خالت القلب اتباع الهوى خواهشات دا ډېر ناکار مرض دی په مسلهونو مثال د دې کمسل القلب په شان د سپي دی ان تحمل عليه کته په صبر کې الحس جبر او باسي او پرشيږي او کپرې دې نه الحس پرشيږي با الله وی دا ډیر مردار مرز دی او دا څوک چې بد عمل شي به ول الله دا مثالونه ذکر کوي سوره جمعه کې وت الله خر وی دلته وت الله سپی وی بل ځای کې وت الله کله نعام وی بسم الله الرحمن الرحیم په قران کریم کې د جهادي سوراتونو نه یو سورته انفال دی مقصد السوره د سورت مقصد څه دی بعض علما وایي وای بیان احکام الجهاد واسباب النصر واسباب الهزيمه خلال غزوه بدرنا سوره انفال کې بیان او احکام الجهاد د جهاد احکام ذکر کړي او اسباب النصر او د کامیابی اسباب ذکر کړي او اسباب الهزیمه او هغه اسباب ذکر کړي چې انسان په څه باندې شکست به میږي خلال غزوه بدر د بدر واقعي نمونه کې ذکر کړی دا ال عمران کې واقعې د احد ده او دغه کې انفال کې واقعې د بدر ده ځکه دې سورته ته سورۃ البدر موي دویم قول زمون مشایخ وای چې سورې انفال کې لوی مقصد دوه خبرې دي یو دا ده الانفال لله والرسول د الله او د رسول په قانون به مال غنیمت تقسیمې دي شي او دویم القتال فی سبیل الله الا انتهاک الشرك والفتنه جهاد وکي تر دې چې د ملک نه شرک او فتنه ختم شي بس علما وایي وایي سوره انفال مقصد بیان انواع المؤمنین وبيان صفاتهم وفوائد الإيمان والتقوى بذكر نداءات الرحمن لأهل الإيمان بيوما بیان انواع المؤمنین د مؤمنانو اقسام ذکر کړی دي و بیان صفاتهم او د مؤمنانو صفاتونه دي و فواید الايمان والتقوا د ایمان او د تقوا په دې دي به ذکر نداءات الرحمن له اهل الايمان نو صورت کې اقسام د مؤمنانو صفات د مؤمنانو فواید د ایمان او د تقوا د صورت کې ذکر کیږي سلورم قولا بعض علماء وي وي مقصد د صورت څه دی المتعلقه بالقتال والغنائم والولايه العامه والخاصه ومكارم الاخلاق والاداب بينما الاحكام المتعلقه یو عالم یو کتاب لیکلی دی المقاصد النورانیه په نوم باندې پاغي کې هغه وایي دا مسله راغستې ده چې سورته انفال څه مقصد ده نو هغه وایي ولقد تفکرت فی سورته الانفال ما سوچ کړی دی په بار د څه شي کې د سورته انفال کې نو ما ته دا خبره راځلې ده چې سورته انفال اشتمل على 12 نوعا من المسائل الدينيه دولس قسمه دینی مسائل صورت کې دي یو ترتیب المعرکه د جنگ طریقه دویم اعداد النفس للمعرکه جهاد له بزان تیارې دریم التجهیز المعنوی للجیش مجاهدینو کې به یو معنوي تیارې وي چې د دینداری ده سرورم نزول الملائکه د مجاهد مدد د الله ملائک را لېږي پنځم مکان المعرکه و زمانها د بدر جنگ کم وخت او کم زمانہ کې او کم ځای کې شوې ده هغه ذکر کوي شپږم، قتل الکفار ونصر المؤمنین من الله د کافرو مرګ او د مؤمنانو مدد وم اهمیت الاخذ بالاسباب جنگ له اسباب مستعمله اتم موازین القوى المادیه تبه د ځان څخه مادي مواد جنگ بم ځان څخه برابرې نهم فقه قوانین الحرب د جهاد قواعد باندې بمزان کوی کې لسم طاعت الله والاخوه فی الله مجاهد به د الله تابعداري او د یو بل سره د الله لپاره ورولي کوي یو لسم ترک الرياء والعجب مجاهد به تکبر او لوی نه کوي او دولسم صفات المؤمنین ایجابیه او عملیه ځان کې به د مؤمنانو هغه صفاتونه راولي چې په کوم صفاتونو باندې ته کامیابېږي وای دا دولس مسلې صورت ذکر کړې دي زما د سوچ مناسب و چې د صورت کې سړی سوچو کې نو د سورته انفال درې مقاصد دا غټ خبرې دي درې غټ مقصدونه سوره انفال کې الله بیانوي یو اعلان الجهاد مع الكفار د کافرو سره جهاد وکړي آیات نه دې شته وګورئ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله او دا مسله به رستم الله صورت کې ذکر کړي دویمه مسله صورت کې بیان قسمت الغنائم د غنیمتونو تقسیم یسالونک عن الانفال قل الانفال لله والرسول ورسره سپاره چې شروع کیږي وعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول دا څه خبرې شي دا خبرې کوم کوم اعلان القتال یو او دیم تقسیم الغنائم او دریم یو ډیره مهمه خبره ده النداءات السته لاهل الايمان والجهاد شپږ اعلان الله دی سورت کی مومن مجاهد ته کوي کم کم شمارای اولنې پنځلسم آیات وګورئ یا ایها الذین آمنو اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار بس دا ډومبنه قانون دی د جهاد د میدان نه تیخته باندې کې د سینې چې کور کې ډېر لافي کې زبدا کافر د څه کوم زبه هغه څه کوم او چې به ورشه کنه نو نسبه اسفل دی ګټه کې منډلې او نسبه اسفل دی باري او نسبه اعلی دی دنه دا چې موږ د سینه چې دلته لا فکر زبر دسي وکم زبر دسي وکم دا روس چې نو راغله د افغانستان باندې دا برې تور چې دوی به ویلي وای دا ګيري منځکه خرو چې د سینه چې دا کافر د ګیرو نه ونیسي خیال او دا برې ته باندې دا کوي دا دا برې دوی چې دی وایي چې ته یو وړو کې الک یو خټ برې تور رانیولې او لخت یو ته دیولې وو د یو د خزې په لار روانې د خزې غلې مو سر بولې دي قصه ته کوم چې لګ راځي شي نو اخزه یو بل ته وې د برید ته وګورو به چبو ته وګورو هغه ته د برید د سیونی ولوې پوري برید دی وې څه د شکی مل نه دی چې راځي کیو نه دې نه کوي دا وو دا به ویلې کله چې ورس راغې امریکا رااله امقه ګیرونه مقابله وکړه او اگر خدای دې څه شو به چا ولیدل دا تیخته نه کې د سینه چې هجرت دی وکړ او ته مهاجر یې ته بوجو دین نه چې ته بوجو سې دین دا وړه او به مواد ته پروته نه تیخته نه کې مؤمن غواړي الله چې غیرتی ده ځکه الله غیرتی دی الله غواړي چې غیرتی مؤمنان ده کې او د ځوانان اغم دي جنگونو کې ولیدلې شو چې جنگ کې به وو لا به به کولې یار د څه دی وغه څه دی چې کله دا وچه ټکا به شروع شو نو به به د خويند نمونه یادول یار چې پلانې خورې پسې ځکه نه وي وغه لکه اوس په خوې دا به پاته بنا سوې یا ایها الذین آمنو اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار شامل ګرځي یو بزرګ تلو جهاد ته چا به خبره وکړه وای مخلوق دې هیڅ نشي کولای هغه دنیا ټول دې مخلوق را نه کړ وای شرم ولا نو چې دا وچه تقام شو منډه کړې امرګری ته غلګو کوي مخلوق دې هغه مخلوق دې خدای تاریخ مخلوق دې وای دا تاریخ مخلوق دې یا ایها الذین آمنو اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ورونو دا حق خبرې دي ښه دا نن کیږي چې ته قران ویو او دا آیات مو ویو دا خبره مو کو دا ډېر ګرانه او دا د الله کتاب دی چې الله څنګه ویلي مونږه ویو که مرګ راځي او که څه راځي مونږه منلې دي نو دا قران دی کدا جهادي زمونږ باندې مرګري ابو باندې زلزلہ راشي خبره مونږ کو ویریږي هغه ویا تاسو څه ویوي نو چې الله ویلي نو زه څه وکم زه دې وشرم دې دې والله ویل دي نو څنګه اقیم الصلاه وی او یا ایو الذین آمنو دا وی سورۃ انفال مو وی وا توبه مو وی وا ما یو ځکه درس کو او دا سورۃ انفال شروع شو الحمدلله د زمنګ ایمان دې چې کومه خبره قرآن او حدیث کې او وسم یې به وی ان شاء الله ماته یو غټ خط مرګري راکړ وای ته خو لیونه خو منګه وای مغر کوه ما قرآن باندې غل کېدل نه کی بلې سړی نه جوړیږي کله چې صورت ختم شو ما ته په الله قسم وکړ زما د کعبه پر رب قسم زما دا خیال نو ته وی صورت نه روح وځي په الله دی ویستي نو ما بس دا الله قران دی د څه خو سره نه شي کولای مونږ خبره بل ما زه ته مو وی چې مونږ وکړه دروغجن ته مو وی چې دروغ مو وی غم ته مو وی چې غلا مو کوا زناکار ته مو وی چې زنا مو کوا لې خپکیږي الله دې خوشاله کی څوک خپکیږي الله دې د زړه صبر ورکړي دا ډومبنۍ نه دا د سورته انفال د سړی نه سم سړی جوړي د مجاهد نه دیمه مجاهدین چې کله تور راوړلې او ټوپک راوړلې نو دا ډېر سرکش شي ځکه د ټوپک کې خپل یو اواده د تزې کینی ویوا د بارودو کې خپل یو اواز د په مجاهد کې یو هوا د تکبر پیدا کوي د بنا امیر ته ګوري او نه دغه ته ګوري نه مشر ته نه بلتا نو الله ته دویم غږ کوي آیات دې ختم کې دا د الله وازونه دي څونه خې فرمایي یا ایها الذین آمنو اے ایماندارو بیمانو ته نه وای ښا چاته وای ها ایماندارو ته وای یا ایها الذین آمنو آیا تاسو موږ صحیح کوي ګر شلم آیات ده اے ایماندارو اے مجاهدا اے د مدرسې طالبا اے د قران خادمه اے د الله په دین مینا ایماندار تا ته الله وای اواز څوک کوي الله او کوي چاته مؤمن ته اسیان ګیدړ ته نه چې چا کې ایمانی دا سخت خبرې دي نو منو منو څه کوي یا ایها الذین آمنو اے د ایمان نډپو اے د ایمان بوجو اے ایماندارو هل دې خبره و اکثر دا بعض خلک دسی وکی د دین خلاف کوي کته ته چې دا ولې یاره څه نشو ویل د پلانې مولوی سي د سم د دین ستن ده هغه د سکل نه دا د دین ستن نه ده خو زړه بلستنی د دې کړه بلستنی یا ایها الذین آمنو یا د ایمان نه ډکا څو خیسال فاز الله ویل دي اطیع الله ورسوله د الله او د رسول تابعداري وکړي ولا تولوا عنه چې د الله او د رسول د حکم نه ونګرځي وانتم تسمعون بس ته دې مستی د الله او د رسول اطاعت ته څکه رمعات کا دا څو منې دا دا دویما درې منې دا آیات سلیریش کې دا چې اتباع د نبی دا سبب د نیکبختۍ دی د سینه چاته خبره وکړه او ته چې دا پټه وساته او ته یې زه پټه به وساتم بس جمعات کې به وې مو بیٹک کې به و نور چاته نه وې نه خیانت مکو حدیث کې دي چاته خبره وکړه او دا څه او دا څه وکړل بس دا مانت دې دا به نه وې ایماندارو خیانت باندې کوي چې تاسو پټ رازونه بل چاته وي او خیانت دام دی چې د غنیمت نه مالونه پټه ښه د سیمه په کوا د مجاهدینو غنیمت دی او کله د چپلای پته او کله د ګټان پټه د سیمه کوا مړ او کله ګډي او بيزي او کله چرګان پټه دا شی مکوا په خوا به ګډي بيزي پټولې چا به کې وښ پټ وس غټه غټه ټریلې پټې اے د مجاهد قائد او رهبر ته په ډیر خنوم ولاړې ته په ټریلو غل راو خاطر خلک چرګانو غل خي تر ټریلو غل راو خاطر وې تنظیمونه او پلانې تنظیم او پلانې او پلانې او پلانې تکلیف باندې لري کی بخنه بته وکي د سینه چې یې مجاهد او د چپ سپونګي راکاږي او دوړه خپل نه وبس او یې چې جهاد کو مرستا په خپل خپل واس نشه ته په بل څه جهاد وکړه یې مجاهد او د نصارو دا غټ غټ ټیکي چې او بس یو خلطه خپل تر نه باسي یې مجاهد او چرسی یې مجاهد او سرګټي یې مجاهد او نشئی یې د قران او د حدیث طالب او د خلې په ګټونو کې د نسوار پراته دي مړ متقی شه سره ده څه وي کدا نسوار سره واخلم او ستاسو د لمنې واجب جنگ را سکے وي کپڑے پرې دي نو ستاسو له دې کمیس نم خوشاله پیګنده کې خودو نظر د لږ سوچو دا ولې وران دي ځکه دوی د جهاد د اصول نه دي خبر که په جهادي اصول د قران باندې جهاد وشي نه به ملک کې بغاوت راشي او نه به مجاهدینو کې اختلاف راشي په بسات سره په دې دي چې تکړه سره دار چې څوک ملکی او څوک جماعت کې والوزو څوک لار کې والوزو څوک بل ځای کې څوک بل ځای د قران نه چلے یاد او که چا نه تاسو کې حرم کې یو مولوی سه وو دا کا په ولایتونو نو ما ته وایي چې د سی یو سړی دی یو کور ته سړی دا هیڅ شی ورواته او نور سمړ شي وې دې څه حکم نه مې دا ظلم دی دا کما شوم دی بل دی هغه یو کافر دی هغه کې د سیوله نو ما ته وایي چې د سی به وکړو چې دا ورواته موږ په صحیح نیت ورته چې که څوک بدی مړ بشي او کني کې جنت ته بلل شي نو مې د سیو په خپل کور ته ورته وکړ که څوک جنت دی جنت ته بلل شي او که جهنم یې جنت خپل سپینه وجنه به دسي او بل په جمعه ته کور کې په وجنه ډیر احتیاط پکار دی د مسلمان یینه ته کول دا ډیر غټه ګناه ده نن ډیر به احتیاطي دي کې شروع شوې ده مسلمان مسلمان وجني اے ایماندارو کلا چې وړلې د کافر سمخه مخ کېږي کلک شي الله یادوي څه شي یادوي الله یادوي یا الله مدد مې وي دا تل کوي دا مو مې وچ نه رې حیدری او یا علی او یا علی نه نه نری تکبیر الله اکبر الله اکبر وې وا واذكر الله كثيرا الله بډې یادوي لعلكم تفلحون زما د سوچ مناسب انفال کې دا درې غټي خبرې دي څنګه اعلان الجهاد یو او قسمت الخنائم دوا او اسلام المجاهدین بالنداءات السته چې الله شپږ اعلان او تکریم مجاهد د سشه مجاهد د سشه او ان شاء الله د فواید کې دا مضمون من لیکل دي چې نداءات الرحمن لاهل الايمان چې قران کې الله یا ایه الذین آمنو وي د کې څه فائدې دي او دا چې ډېر وخت دي او سوره انفال سره یو پنځل لس غنټې کې وایي او خبر توجه یې وروړي انفال مجاهدم صحیح کوي عوامم صحیح کوي نورم صحیح کوي دا ډېر عجیب صورت دی د ظاهر آیات غټ د مثال دا کې نشته دیارلس نمونه د دې صورت لیکلي سالونی صفه کې غالبا نقل کړی دي اول کې بسم الله نشته دی علی رضی الله عنه ویلو بسم الله کې امن دی او دې صورت کې امن اوچت شوی دی چا دا ویلو چې د انفال او د دې صورت مضمون یو دی او صحابي چې مشکات غ روایت راوړی دی چې هغه د حدیث د عثمان رضی الله عنه معلومیږي هغه دا دی چې دا کدی ته وګورو چې نمونه جدا دي نو پکار ده او کدی ته وګورو چې دا د هغه بیان دی او صحابي وای وای چې صورت به نازل شماته به نبی علیہ السلام ویل چې بسم الله ولیکا په دې کې راته نو ویل مو دې لیکا چا دا وجه مو ویل دا چې عربو کې چې کم خاتونو چې پاږي کې د براءت اعلان بو نو پاږي کې به بسم الله نه لیکلا او دا صورت چې وو د کې اعلان د براءت نو دی وجنه بسم الله نه دی لیکلی مقصد السوره د دې صورت څه مقصد دی ابن عاشور دا یو عالم دی او دا د دیر جزء کې تفسیر دی او د تفسیر نومې دی التحریر والتنویر د ابن عاشور پخوا څه کلونه مخکې دا ورک شوی و اوس بیا چاپ شوی دی او ښه تفسیر یې لیکلی دی ابن عاشور مقدمه کې لیکي چې دې صورت مقصد څه دی اعلان البراءت من افعال الكافرين یو واعلان المفاصله بين اهل الحق والباطل واهل الايمان والشرك واهل الاسلام والنفاق اعلان البراءه من افعال الكافرين واعلان المفاصله بين اهل الحق والباطل واهل الايمان والشرك واهل الاسلام والنفاق وېدا مقصد د صورت دی د کافرونو جدا شه حق پرس او باطل پرس جدا واده مومنان مشرکان مسلمانان منافقان دا ټول د یو بل نه جدا کوي چا دا ویل دي چې د دې صورت یو عالم یو کتاب لیکل دی شیخ بدری المدنی او د کتاب نوم دی مقاصد القرآن الكریم په دې نوم باندې شیخ بدری الیمنی هغه وایي وای مقصد د سورته توبه څه دی بیان المقاصد العالیه الايمانيه سوره توبه تقریبا لس ایمانی غټ مقاصد ذکر کړي لس ایمانی غټ مقاصد چې دا صورت کې زیر په زیدي یو دا ده چې چا د الله د دین نه اعراض وکړ نو د سره دښمنی وکړه دویم دا ده اصول الايمان او کمال التوحید والایمان یقین یو 50 آیات کې ده دریم دین اسلام دا رڼا ده او دا د نورو د پاره ناسخ دی څلورم اهمیت د صلات او د زکات پنځم په ایمان کې خزي او سړی برابر دي شپږم مالونه به خرج کې او صحیح ایمان به راوړي وم اعلان د براءت د مشرکانو نه ځکه د دوی په دوستانی کې نقصان دی او تم سیاست الاسلام په تعامل مع المنافقین د منافق سره څنګه ژوند تیرې او نه هم چا چې د خلی او د زړه خبره اقرار جدا نو دا منافق دی او لسم یو قسم اقسام د خلکو ذکر کړی دي مؤمنان منافقان کافران د ټولي ذکر کړی دي زمنګ مشایخ هغه وی چې سوره توبه کې مقصد څلور حصے دي لومبۍ حصہ کې جهاد د مشرک سره دویمه کې جهاد د کتابی سره دریمه کې عیوب د منافقانو او څلورمه کې صفات د مؤمنانو بس دا څلور خبرې کم القتال مع الكفار وما اهل الكتاب وعيوب المنافقين وصفات المؤمنين كسرهم الله چا دا ویلي دي وای د سورته توبه مقصد ده کشف احوال منافقین والکافرین والتمیز بینهم وبین المؤمنین سورته کې د کافرو او د منافقانو حالت ذکر کول او د مؤمن او د دې مینس کې تمیز وګت صورت ده خو چې سړی کې لږ سوچ وکي نو د صورت لړ مقصد په لړو الفاظ شیرا واستي ان شاء الله دغه په ډېر سوچ کوي ښا دا علما چې دا مونږ ویو فلانی د سی ویلي دا د صورت مقصد چې تر او باسي کنه نو ته په الله یقینو کې چې ته به یو لسل د صورت مسلسل ته به دغه کې تلاوت کې دې کې به تمخ کې پويږي چې دې آیات کې څه مو خبره ده دې کې څه ده دې کې څه ده نو دا ټول چې به را جمع کې نو دا به موضوع وګرځي د صورت نو زما د سوچ مناسب چې سورته توبه کې دو خبرې دي بس غټي خبرې دي بیا دا ټول صورت ګوره ان شاء الله دې نه شي وته کې یو خبره اعلان البراءه بعد کمال الايمان مؤمن او ایمان برابر شو نو اوس د کافر سره اعلان د براءت وکړه چې دې ته عقیده د الولا والبراء وي او دا ډیره مهمه خبره ده او دویم مقصد د صورت بیان معرفت انواع الناس بیان معرفت انواع الناس سورت توبه ته صرف خلق خي او دا موږ اکثر ویو ته یو سړی غواړي چې زه تصنیف وکم زه ته طریقه خیم د دې سورې توبې نه د مقصد راوخلي او کتاب لدی نوم کی دی اقسام الناس ومعرفت احوالهم خلق پیجاندل او د دې احوال پیجاندل دې صورت کې ګورې ورونو د کافرو حالت شته دي کافر څو قسمه دي لکه توجه کوئ محاربین یو مستأمنین دوا مستأمنین الى مدت معلومه او مستأمنین الى مدت غیر معلومه نو اول موضوع به ولي کې مسأله الولا والبراء دې باره کې به تخلي کلو کې نو به به ولي کې چې برات به چا سکے نو اول سره پیرس به ولي کې الکفار نو به د کفر معنی وکي او اسباب د کفر په ذکر کې او به د دې اقسام ولي کې محاربین کافر دغه احکام مستعمنین کافر دغه احکام معاهدین کافر الى مدت معلومه او الى مدت غیر معلومه نو ستا کتاب بدری څلور جزء ترسي نو به په دویم نمبر پسې شروع شي المنافقین نو به مو وی چې منافق څه ته وایي تاریخ د منافقانو ولې د منافق سره جنگ نکېږي د حدیثو د منافقانو بحثونه د نبی سلام د زمانه منافقان او سوره توبه او منافقان زمون مشایخ وایي وایي دې کې درش په تبعه دي خو ما په ټکی ټکی شمارلې دي یو سل او شل نم ډیر دي او دا ما تفسیر درس کې ویلو فلانه فلانه فلانه فلانه او د مرګل په من نه خته کوي نو چې د منافقانو له وته نو دلته منځ کې به به ورواوړي اهل الكتاب يهود نصارا او هغه خلک چې غي کتاب ته ځان منسوب کوي نو ان شاء الله چې پندل جلد صرف په دای باندې نه مقارنه الادیان به وکي دا نور نو به به څه ورواړي والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار المؤمنين نو به به صفات اهل الايمان نو به به ولي کې شعب الايمان نو به به ولي کې اسباب زیادت الايمان به به ولي کې اسباب نقص الايمان دا تاسو طریقه هم دې باندې ورځه به به ولي کې نداءات الرحمن لاهل الايمان او به ولی کې ایمان الصحابه ایمان التابعین مخکې ایمان الانبیاء ایمان المتقدمین ایمان یاره کتاب 50 جلد نه غټ کتاب ولې کې په ایمان او به بل مؤمنانو صفاتونه چې توبې ذکر کړې دي مسرعين په توبه او متأخرين په توبه او به ولیکا المؤمنین من العلماء المؤمنین من المجاهدین المؤمنین من عوام الناس تبه د کتاب په خوان پوښي سوره مائده توبه زما د سوچ مناسب صرف د خلکو بیان کوي نو که چا نه تاسو وکړو چې سورې توبه لړ مقصد راته وایي نو ته به څه وایې اعلان البراءه بعد کمال الايمان او بل به څه وایې بیان معرفت انواع الناس خلق به پیژنې په یو تله به ټول تلې نه دکې به څه وکې د تمیز بم پکې وکې یو آیات غالبا دې صورت کې د آیات الامثال نه ده هغه صرف تاسو ته یاد دهانی کوم نور آیات ما ویلې ده مخکې یو سل او نه ته وګورئ الته یو آیات ده چې غد آیات الامثال سره 109 وکنتم على شفا حفرة دا مثال او مثال به نه یو دی خدل ته دا دی چې انت حفرة من النار او دلته په نار جهنم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الكتاب الحکیم سورہ یونس ترتیبا لسم ده نزولا یو پنزوس دا د بنی اسرائیل نه رسته نازل ده مقصد السوره د یونس مقصد خو د مقصد نه مخکې یو قرآنی نکته تویم لګیا یاد کړئ په قرآن کې چې کوم صورت کې په اول کې حکیم لفظ راته لکه دلته تلک آیات الكتاب الحکیم کتاب احکمت آیاتو نو دغه کې به دې نقطې ته اشاره چې دې صورت کې عقلي دلایل مستړي دي ان ربکم الله الذی دا عقلي دلایل دي د دې صورت یونس مقصد څه دی نو چا دا ویلي دي چې د یونس مقصد څه دی الحديث عن الموعظه والدعوه بذكر اولیاء الرحمن واولیاء الشیطان لکه آیات و پنځوس کې دي الحديث عن الموعظه والدعوه بالترغيب بذكر اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان دا صورت مقصد دی دویم قول بعض علما وی وی د صورت یونس موضوع مقصد څه دی بیان الحق بس حق دا صورت واضحه کوي قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم الحق حق حق صورت بس موضوع څه ده بیان الحق حق واضح کوي دریم قول چې د صورت موضوع مواجهه المكذبين للوحي بالحجج والبراهين ودعوتهم للايمان ترغيبا وترهيبا ودعوتهم للإمام ترغيبا وترحيبا المختصر في تفسير القرآن العظيم هغه ولدا مقصد لیکلی دی زمن مشایخ وای لکه زمن استاد محترم په احسن الكلام کې لیکلي دي چې د سورته یونس مقصد رد په شفاعت قهري او رد په دلایل عقلیو او رد په دلایل نقلیو او په اقسام د شرک باندې رد او زواجر مشرکان لا او د مشرکانو قبایح او اقرار د مشرکانو په بازي صفاتو د الله باندې خو زما د سوچ مناسبه چې تدبر دې صورت کې وکړی شي نو د صورت یونس دو خبرې غټ مقصد راوځي چې د ټول صورت آیاتونه دې ته واپس کیږي کم کم الترغیب الى التوبه به ذکر قوم یونس توبه وباسي لکه د یونس علی السلام قوم چې استلې و والرد على قسمي شرک الاعتقاد والفعل او د شرک دو قسمه چې شرک اعتقادي دی او شرک فعلی دی د اغیر بالادله العقليه والنقليه فعقليه ونقلي دلیلونه باندې چاته ویل سورې یونس څه مقصد دی و ترغیب توبه ته او د شرک په دوه قسمونو رد فعلی او اعتقادي په دلایل عقلیه او دلایل نقلیه باندې په دې صورت کې یو آیات غالبا د آیات الامثال نه دی آیات سلی رښتا وګورئ 24 نمبر آیات سلی رښتم کذالک نفصل الایات لقوم یتفکرون دا مثال الله ذکر کوي دا مثال دې ته څنګه وي مثال مصرح کمن نه دی کما سلی ویلې دی او کا په مرا وړې دی آیات کې مثال ویلا او به تطبیق کوم ان شاء الله مثال دا څه دی ورونو اسمان کې ورېځې راغلي څه چلو شو اسمان کې ورېځې راغلي ناڅه په الله سبحانه و تعالی د دې ورېځو نه باران شروع خسته باران وشو لوګي ختم شو جراثیم د لوګو د گاړو د تیلو ختم شو ګرمي ختم شو الله زمکه یخه کړه دې زمکه دا اوبه راخ کوي زمکه څو کړ اوبه راخ کوي کله چې د زمکه اوبه راخ کوي بس د زمکه شینکه را سره زمکه ټول شنه شو دا زمکه چې شنه شو د کې د څه قسم له فصل راخکار شو چې باسي د سیو چې د خلکو پړل غنمو دانی دي جوارو دانی دي دارنګه میوه ده بل دی بل دی ګړو بيزوم خوړلې واګانو میخم خوړلې ټول زمکه څه و شنه شوی و نا څه بزمکه شنه سب سب شو فصل څه شو زمیدار فصل کرل او فصل غټې دو کې شو غټې دو کې شو زمیدار خوشاله دي چې سبا له بزرا میوي شو کومه او د فصل بدل کومه روان دي سار وختي ولراله وختي چې را ورسېدم بس د شپې یا د ورځې غلې رااله ور راغې قهر راغې باغې وسېز داسې تباہ او برباد کو میدان د صفاتې شل کتب وې چې پرون دي کې شی نو الله وې دا مثال مې بیان کړ زتم کې فکر وکړ مثال مې بیان کړ ته کې څه وکړه فکر وکړه نه پوهې دې نه مثال کې به څه کې فکر وکړي ورونو دا مثال چې دی دی آیات کې صلی الله علیه فکر پکې ویل دی او کوم مثال کې چې الله دا فکر وای نو دې کې بل جوور ورنه نوځي دا مساله د سیدا تاسو خو سوچ کوئ کله چې اسمان کې څه اوریز راشي موسم وچوي نه اسمان کې اوریز راځي وریځې چې کله په اسمان کې را دي باران وشو باران څو کارونه وشو ګرد غبار ختم شو غلط لوګي ختم شو نو رات ختم شو فضا صفا شولا زمکی وبراخ کړي دا انسان دی څه شی دی دا انسان دی دا انسان خوراک وکړي لکه څنګه چې دا ورېز د سمندر نه وبره او چتی کی دا انسان خوراک وکړي یو منټ لږ توجه وکړي دا ډېر باریک مثال دی دا ورېز د سمندر نه سره او چتی کړي او بیره او چتی کړي دی انسان قسمه قسم خوراک وکړي دا انسان چې کله زر نړۍ وکي یعنی زر قطرې ډوډۍ وخوري نو د دې نه تیبا وای یو ساس کې وینه جوړیږي څونه دې جوړیږي یو ساس کې وینه بس د بدن کې الله وینه پیدا کړ د چې کله دا وینه پیدا شو دغه وینه ده دا وینه سم ساس کې وینه چې چان شي نو اتباع وي د دې نه یو ساس کې د نطفه جوړیږي دی انسان بدن کې وینه رااله دی ورېځي کې وبراله صحیح ده نه دا یو ورېځ چې باران وشو نو موسم یې صفا کړ دا انسان چې د خپل اهل سره جما او قربان وکړ د د غلط سوچونه شهوتونه ختم شو عیبت ایمانی راغی باران چې وشي دا وبڅي زمکه راخ کی رحم د نطفه راخ کړه د یزمکې نه دا فصل لږ څه په مزه مزه راوځي څولې خورته تیری شو هغه نطفه به ویني شو څولې خورته روسته به تکر پندې جوړ شو لنډه دا چې څلور میاشتې بعد ستې انسان جوړ شو دلته ورو فصل را روان دی ماشوم پیدا کی کنه دا فصل راوخته وړو کې دا ماشوم دنیا ته راکې هیڅ باندې دا فصل غټېده غټېده غټېده د ماشوم غټېده غټېده غټېده کله غوا راشي میخ راشي بس دې فصل نه یو شړق وي دا فصل څو کې په وړوکوالي ختم کې بس کله ملک الموت راشي او دا انسان په ماشوموالي مړ شي کله دا فصل غټ شي یو بل بلای وي دا انسان ځوان شي ځواني کې غریب مړ شي کله کله دا انسان لاړ شي ځواني ته ورسیږي مټې ښکارا کی سینه ښکارا کی برې تاو کی هم چمن دي ګرې نه د څه پهلوان لا بل څوک دی د دې مټو جواب به څوک وي دا کیسي او د چتی وروري چې چې ما خام لیکي وي اسمان ما ټینګ کړي کنه وې تاسو د اسمان ټوټي دي دي بس ځان هم نه نه کوي زده سیمه او سیمه خلک به ته وایي څه به کې سبا به زما ایمان ګورئ سبا به دا کوم بله ورځ به دا کوم بله ورځ به دا کوم ناڅاپه ملک الموت راورسېده سار د موږ لا را پاسېدلي نو ویلانو شي منداو پلانې مړ دې پلانې ټیم به جنازه یې یا د ورځي ملک الموت راغی یا د شپې راغی اتاها امرنا ليل او نهار فجعلناها حسيدا هغه فصل باندې غلې وشو د سنیس نه مونږ بس دا چې ملک الموت وو کنه راځه پیړې ښځه یې لاړه پردی شوه د عدت نه وروسته بچي یتیمانان شو مال یې تقسیم شو دونه دی چې بیا ځان له غسل هم نشي ورکولی بل په کټ کې اچولی بل پسې ګټي دی بس غنم ولاړ ترې شروع وه دد دنیا کړ ځواني وه دا خو ډېر نیغ نیغ کېده تا چې به دې مړي ته کتل تا به ویلې چې که علم تهنه بلا که دا چې روپرون وونه دا غرونه سره دی په دنیا کې ډیر محبوب چاته چي پلار او مور یې کنه وکړه چې چا پلار مړ شي هغه ګران بچي به نه وي چې دا دادا او چې دا وي چې خخي به ته څه نوم وي دا مړ یې چې کوي ابي ابي به نه وي به وي دا مړ یې چې کوي او دا لا څه کې کدا ټول مړې ول په 50 روپۍ ورکې نه دي په مړې څوک څه کوي کألم تغنى بنمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفکرون الله وای سوچ پکې وکړه مړ ستاد غنم د ګټي عمر ژوند دی د غنم د ګټي عمر زندګی دی دا کله ځواني کې وال شي کله د چنجي وای کله وړوالي کې کله بل او کله بل او کله بل او دا انسانان چې کنه سړی حیران شي او ته ما دې روزه کې مرګرو ته یو دوه واقعا دا نو ته ویلو من مرګرو ما ته رینګ وکوي سبب پلاني زیاده زو ما یې سیر ما خامره ته به رینګ وکړ وای تاسو د مولین د کور نه راوځي نه وختي به راوځي ما بغاړه راوستي ما یې سیر سار وختي د جمع نه مخکې به د څه ټلیفون وکړ په مولوی صاحب پاتې کې چې زوبر نه وخت دی به بر زما ټیک شي زلال ما رسې کې ولړم ولړ سړی را نه کوړه به له ټلیفون وکړ یو ځل وته لږ سات وشو چاله ته ویلې گاړې کاندې ته تلې ټول مړ ته دقه د دنیا حالت ده بس انسان په داسې ژوند او په داسې ژوندۍ کې اخته شي چې اصل ځان نه خبر دی موږ یو مرګره یو او دا خبره دې د پاره کوم دعا او توکل دې نیک سره او نیک دې دې سمرګره یو تقریبا دا ډیر وخت کال و شمال ولیدل انا نمبر یې راسو پرون مې راواز ټلیفون مې ته ملې چې سر څنګه حالک سې جړغونه شم ته ولې نه وای دې سر خو روزي پاول ورځ مړلې وای د دنیا د قبس فصل دی او جوار ټانټه کله مخ کې ولېږي او کله رسته ولېږي موږ دنیا ډېر ګډوډ کړی وو ډېر یې زمونږ په سترګو پټۍ لګولې دي ملک الموت به راځي گزار به کوي خو چې کم وخت به کوي دنیا کې ډېر لوی بادشاہ ذلقرنین او دوباره کې راځي دا چې د مغربي سفر نه واپس شو او دا د کور دیوالونه ولیدل وای ملک الموت وتراغه وای چې ځان وخت ختم شو ولې بچو په اړه ورسمه چې نه بس فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعتا ولا يستقدمون سليمان د دنیا لوی بادشاہ و په سورته سبا کې دی ما دلهم على موته الا دابه الارض د زمکه یو وینا چینجه همسای ولوه راوسی نمرود د دنیا غټ بادشاہ د ماشي نه ختم شخه ورونو دنیا د خوب لیدل دي او خیر سره هغه دی چې د دنیا کې ځان له څو کړخه به دنیا توانی کې عقبه خرید به خرج لمن ورنه حسرت بودي مرګره دنیا ختميږي اخرت په واده به برمان کې او وخت بنته لیکه